الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د غزواتو جهادونو سلسله شروع وا فتح مکه نه بعد حنین غزوه او جهادش حنین کې د حوازنو او بنو ثقیفو شکست نه بعد دوی برا طائف او اوتاس علاقو ته او تختیدل نبی علیہ السلام سرا د صحابه کرامو طائف تلاړ ورپسې او سه صحابه کرام او تاس تلیګلی او تاس فتح شو اله شکس ورک طائف محاصره شو ډیر وخت پورې خو سنتیجه رونه وتا نو نبی علیہ السلام واپس شوو او طائف کې اصل بنو ثقیف ډیر سخت خلک قلو کې بندو نبی علیہ السلام صحابه کرام سره واپس راغلو او بیا کم غنیمت و غیره چې حنین کې د حوازن حاصل شوی هغه تقسیم وک خروستو حوازن رالل حنین والا او ای اسلام راوړو نبی علیہ السلام نه مطالبه کړې وا چې مونږ ته ارس واپس خو فیصله پدې وشو چې مال چون کې تقسیم شوه دی نو خو د دې خلکو ملکیت ګرځیدل دی د مجاهدینو البته دغه خزی بچی چې تاسو غلامان شوی دا به ته واپس کو هغه واپس کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس مدینه ته تلل د دې بنو ثقيف طائف والو یو مشرو سردارو خان او ملک او مشهور سره اوروه ابن مسعود ثقفی رضی الله تعالی عنہ د په دغه حنین په دې غزوی دوران کې جنگ دوران کې موجود نو اغا تلو اردن علاقې ته دل تلو چې د نبی علی السلام مسلمانانو مقابله د پاره ځان تیارو او هغه اردن وغیره علاقه کې داغه دور سنوي او جديده اسلحه نه کنن سبا نوې ټکنالوژي حاصلوله چې په دې نبی علی السلام سره مقابله چې مونږ وته تیار یو د الته تلې او دلته نبی علی السلام حنین غزوه شوه دا حنین کې بنو سقی دا حوازنو شکست کړی دی بیا او تاس پته شوی دی طائف محاصره شوی دی او نبی علیہ السلام بیا واپس شوی دی د چې کله راغې حالات بدلو طائف خو فتح نشو خو خوشا تمام علاقې فتح دی مکه فتح دا حنین فتح شوه دی د چې راغه حالات ولیدل نو بس الله رب العزت د د زړه کې بز اسلام سره محبت واچ سوچو کو چې خوشا خلق ټول زیرش اوس به موږ سره مقابله وکړو او بل دا د پیغمبر د حقانیت نه خره چې ګور الله ولا دون مرګري زیات کړل او فتوحات ولا ور کړل نو ولې نه چې سړی اسلام وروړي نو بس د داسې وکړل چې واپسې کې د سیده لاړ مدینه ته نبی علیہ السلام خو مدینه ته تشریف وړو ال تلاړ او نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړو او اسلام وروړ مسلمان شو نبی علیہ السلام د په ایمان اسلام وروړ ډیر خوشاله شو ځکه د ټول بنو ثقیف غټ سردار خان ملک با سره سړیو قوم ډیره خبره منله تابعدارو وی ډیر خیسته سړیو شکل صورت ډیرو خيارمو او ډیر چې دینو د مالدار دولت منمو د د تذکره مونږ مخکې ویلیو چې قران کې ورته اشاره ده مکی والا ویلیو چې د محمد رسول الله سلام لا الله نبوت ورکاو نو علی رجل من القريتين عظیم د دې دوو کلو مکی او د طائف د سردارانو له ولی نبوت نه ورکاو نو په سردارانو کې د طائف سردار دا اوروه ابن مسعود یادو دا غټ سړی دی سیاست مدار پوی عقل منو خيار خان ملک مالدار دولت منو خيار نبوت دل ولې نه ورکاو چې محمد لې ورک صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ السلام بهر حال د په ایمان ډیر خوشاله شو او نبی علیہ السلام چې کله معراج ته تلو عیسی علیہ السلام بر اسمانونو کې لیدلو نو چې واپس راغې حالات وې صحابه وتا نو نبی علیہ السلام وی یاره د عیسی علیہ السلام دا سو شکل صورت کې لکه اورو ابن مسعود شکل د سره ملاوي دا دا غونته نو نبی علیہ السلام دا هم یو خبره کړې و نو بهر حال د چې ایمان وروړو سو وخت پورې به نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ته مال اجازه را چې زه طائف ته لاړ شم خپل قوم او زه هغوی ته د اسلام دعوت ورکم ځکه د اسلام خو دونه بهترین دین دی فوالله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب دونه بهتر دین ما چرته نه دی لیدلی چې یو سړی دی دا دین پریدي او بل دین دی خپلی چې سړی ته خبر شي نو بل دین بیا نه خپلی دا بهترین دین دی نو ما ته اجازه تو کا چې زلال شماو دوی ته دعوت ورکم وګوره د دې یعنی دا وخت کې د نو مسلم دی او غټ سړی دی او د اسلام باره کې سوی دا سی دین دی چې دینه بغیر بل دین یو خيار سړی نه قبلې دین دا ده دا نور څه غب شپ ده ولیکن نن سبا وګوره زموږ مسلمانانو حالات یاغه خلق چې اسلام او مذهب بیزار خلق ده دا اسلام په ځای د نورو مذهبونو د نورو دینونو د نورو کلچرونو نظامونو مده وي لکه د مغرب نه متاثر د مغرب خوي حالانکه اسلام او داسې دین دی چه ما رأیت مثل هذا الدین ذهب عنه ذاهب دا سی دین ما چرته نه لیدلې چې یو سړی د دا پری دی بل طرف ته دی لاړ شي دا خدا سی دین نه د قبولولو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ټیک د تو خوې استاد او قوم دا بنو ثقیف چې دی کنه طائف والا دا دون زدیان دی مې زدل تولید ترو نبی علیہ السلام ورپسې کړ زه خو دوی ته دونه محبوب لیډر او سردار یم چې د هغه خپلو بچو نه مته زیات خوښ یم زه ورته داسې محبوب یم نبی علیه السلام ته نه د دیان دي اذن قاتلو جنگ به د سرکۍ وجنې دی بیا وی رسول الله غو زما دونه تابعدار دي زما داسې خبره منی او داسې تابعدار او زما احترام کوي که زه چرته ودیم کنه نو ما را پاسیم نه اورګه آرام خراب نشي زما دونه تابع ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټیک د خو پریدي دینه خو بیا اخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زستا خو خلاړ شم نو دې تلو دی لاړ طائف ته ورسید نو طائف کې د دوی یو ډېر لویه عبادت خانه وا بت خانه وا اول ته د لات بت چې ورته وای کنه لات منات عزا د لات بت اصل ال تپروت ال د غټه درگاه وا یو کوټاو یو دربار جوړ کړي ور زیارت جوړ کړي نو دلات بابا هغه قبر مجسمه اصل ال تپرتا وا نو د دوی دا طریقه وا چې دوی به سفر نه واپس راتلل نو دلات بابا د درگاه ته به سلام لراتلل سلام به وکړو د دنه نه بعد به کوړتل دا وسم دا اسلام نه دین نه خبر خلق شرک مبتلا خلق دا سې کوي نه چې چرته راشي ناول بابا سلام لذي دا شرعي طریقه نه ده د اسلام د اسلام طریقه سره سفر نه واپس را لې نو جمعات ترا شد ورکات او کبي ازا کور نبی علی السلام به دا طریقه سفر نه واپس کې به جمعات ترا غې دوه رکعات مونږ ویو ک دینه بعد به بیا کور ته ته نو بس که څوک مرګري بونو ملاقات به مشو او ځنه وی علی السلام به سفر کړو ستړي بونو دا بیا به پارام دماو دغه دې کې دا حکمت بو چه یو خو د سفر ابتدا انتها د الله د دربار نه وشي د خیر او برکت خبره او دویم بداوه چې سفر نه واپس شوو نو خامخ ډیر ورځې او بارو نو هر مرګري وی چې پیغمبر سره ملاقات وکړو وینو رو وینو نو سفر خو نن سبا سفر د جازونو سره چې دنو په تکلیف کې حج عمره لسړې زی راځي پته وته لګي سخ کاری دا په ایرپورټونو باندې انتظارونه او دا مسلې او هغه وخت کې بیا پیادل او چرته د اوخه او چرته د خچر او دا سفر یو خو ډیر تکلیف دی وګدي وګدي سفر به وي د ورځو ورځو نو ستړي وو نو نبی علی السلام په دې حکمت به جمعه تراغه چې زه د الله کور ته حاضری مشوا او زه مرګري ورا سره دغه ته ملاقات وکي نو زه به په آرام زه آرام وکم ځکه کور ته لاړ شم ملونه شیو برازي ټک ټک سه مونږ ملاقات لراغلی بل ملاقات لراغلی هغه آرام سړی خراب شي نو بزا حکمت چې زبس په یو ځای ملاقات شي او بیا به آرام وکي نو اصل د شریعت او د اسلام طریقه دا ده چې د سفر ابتدا انتها دا به په جمعات خو مشرک څه کوي دا غدا سفر ابتدا انتها چرتا د بوت نه او چرتا د دربار نه او چرتا د بابا نه دا اوروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چراغ نو لات تورخ کارنش قوم چولی دا ویلکات دا دس چلو کو دا خو بالکل د د خپل د دې قوم قبيله د طریقې خلاف وک دی برات لل التبه لا تسجده وکړه لاس ماس به پراخ ک او کوټه تبورلل نو بیا با کور تتلل د چراغ نو د نیخ کور تلاړ خلک استقبال لروتیو خو هغوی ورسره ملو شو نېغ لاړ هلته ورنه راغی نو دوی تعجب وکړو چې دا خو بلکل زمونږ د طور طریقې خلاف وکړو خو بیا خپلو کې چې زه لعله یکونو مرحقا یره کې دې شي ستړی به بس ځکه بنی ورغلی بهرحال دی چې کور ته لاړ ارم مرامې کړي خلک وله رالل د قوم قبیلې مشران خلک د غټ سردارو نو ولی خوراک مراک یو شی بل شی د اکرام د پاره پیش نو د دا سیو کړه چې په دای موقع د اسلام دعوت ورک چې ګوره اسلام راوړای زه تلم محمد رسول الله سلام الله ما اسلام بزیو ته بده ردیو ګوره تابانه موږ وخت شکیان شیو چې ترال نو تلات بابا لور نه رلی خو مونږ ته بستړې دا خو مونږ ته اوس پته ولې چې ته صابي شوی او وخت کې صابي وته نوی دین والا پلار نیک دین پری غنن سبا چې نه پوهه خلک وای کنه چرته د قران او د سنت مطابق د توحید او سنت مطابق عقیده سړی جوړ شي نو سوی دا وابي شوی دی دا پنځپیری شوی هغه وخت صابي شوی دا وی صابي دی نو بهر حال د وتوي چې ګوره تاسو خو په ما باندې بدنامي و غیره ولګولې خو غورې تاسو څخه پته چې زه د نسب په اعتبار تاسو کې اوچت نسب والم مال دولت افرادی طاقت قوت ما سره ډیر دی ما اسلام قبول کو وجه دا ده چې د اسلام اون دي دین نشته دا ډیر بهترین دین دی تاسو نصیحت کوم د اسلام راشه ومن خو دوی خبره ونه منله او دوی خپلو کې چې دینو مشوره وکړه او قسم یې وخوړ چې وګوره زمون هغه وخت شک پیدا شوی چې ته لات لنې ورغلې هو دادا چې مونږه ستاده خبره نه مون د پلار نیکه دین نه پریدو او د پلار نیکه بی عزتی نشو کوله تا خو د پلار نیکه دین پرېو بهر حال بزوی تروتل مشوره وکا چې د سر سره چلو شپه 13 شو سار د راغلو نو سار موس ټیمش نو د خپل کوټه چت توخت نو خو مدینه کې وخت تیر کړي ورسیز د کړي مسلمان شو نو اذان یو کا او چې اذان یو کنو په مانزه ودرید نو په دوی کې یو کسو اوس بن عوف هغه ظالم په غشويش غریب نه ویني روانش پدې کې خپل خپلوان رالل ایته وې خپل خپلوان وې د بدللو او ورته مال زما بدل زما بدل مال زکه چې بس دا خو کزمړ شم زب شهید شم نو شهادت ته د اعزاز ده البته یو کار وکړي که زمړ شوما نو کم خلک چې طائف ته دل تراغلیو نبی علی السلام سره او هغه دل تاغه jihad کې شهیدان شوی دی او نبی علی السلام کم زه دفن کړی دی نو هغه شهدا سره ما دفن کړي نو بس دوی دغه سي ای سره دفن بزه بیا وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر بیا رو سوره سید چوروا ابن مسعود رضی الله عنه شهید ک سردار او شهید ک وګوره یا لیډر او یا پزان قربانی کو چې حق ومنه نو خلافی شمړک حق داسې شه چې بیا خپل ولی او عزت او مشریعت سره وته بیا پرین نبی علیہ السلام لچ خبر لاړه غوي چې مثل عروه ابن مسعود مثل صاحب یاسین دعا قومه الى الله تعالی فقتلوه د عروه ابن مسعود ثقفی مثال د صاحب یاسین دی سورۃ یاسین کې چې کوم رجل مؤمن راځي عام قوم دین ته توحید ترابلل او ویوجه نوروه ابن مسعود رضی الله عنهم قوم اسلام ته راوبله خو د قوم د اوج د د بیا زویو ابو ملیح ابن عروه او بل روارو قارب ابن اسود ابن مسعود دوی طائف حالت وې چې زبس تاسو خو زمونږه پلار او تر اوجه خو دا نور مونږ تاسو سره وخت نشو تیرول زبس ټیک د مونږم په دغه دین نو د بلار بدی دیماغه وخت پورې مشرکان خو دا دا چې بس بل دین اختیار کا بلار نه کې دین پرې خو خو تاسو اوجه لہذا زمونږ تاسو نور نه کی مقابله د سره کولی نو شو بس مونږ د نه لاړو لا نو جامع حکم لا شینا بدا وقد قتلتم عروه تاسو عروه ووجه بس مونږ تاسو سره ایس غم خاده کار کې ایس کې شریک نیو لاړل دوی نبی علی السلام لاړ مدینه ته مدینه ته لاړل او الت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ مخکې نو ام د دې بنو ثقيف سړی دی اصل نه نای سره دیرو او بیا دادا چې التبیا دوی اسلام راوړو مسلمانان شو بیا په نهم کال بنو ثقیف بیا راغلی دي نبی علیہ السلام لا وفد راغله دی او دوی بیا اسلام قبول کړي بهرحال سموده چې 13 شوا بنو ثقیب سومیاشت اخر دا طائف والا تنگ شو الکه خوشا ټول علاقې را نه قبضه شوې صرف مومنس کې پاتیو نو زمون جون تنگ دی او نور دار چې د جنگ طاقت هم نه لرو خورازه دا سبو کو چې د اسلام به قبول کو کنه اسلام به قبول کو د پیغمبر له یو کس لیګو س شرطونه به ته مخه تکي چې اسلام وروړو خو په دې شرطونو وروړو نو د دوی او مشر او سردار او عبد یالیل ابن عمر اپسې جواب ولېګو چې ته بلال شه محمد لا صلی الله علیه وسلم او ته وې چې موږ ایمان وروړو خو زموږ څه شرطونه دي که دا شرطونه را سره قابله نو بیا به مونږ ایمان راوړو او ورته راځه نشم ځکه او ته وې ز نشم تلې د سره د سره یې را داوا اسنه چې زول د اسلام پیغام راوړم ما سره د اوروا غونډه کارونه کی دی خدا سي کوي نو وته زنه زما او کزما نو لست فاعلا حتا ترسلوا ما يرجالن یوازې بنظم ما سر بسړی لګي ایو ته وې ز سیدن بس وفد ولا تیار کا وسره او کسانه وسره کړل او لاړل شرطونه خيو دا سه بکو یو شرط بدا پیش کو کدا شرط را سره نه مني نو بیا به دویم درایزو کدا دویم نه مني دا دریم د برازو خو شرطونه به منوم په اسلام بهرحال دا وفد تقریبا 13 کسانو دیار لس مدینه ته لاړل د بنو ثقیف په دې کې د عبد یالیل ابن عمر ابن عمیرو بل پکې حاکم نه عمر بن وهب بل پکې شرحبیل ابن غیلانو بل پکې عثمان بن ابي العاص دا پکې ټولو کې کشر او بل پکې هغه سړی مو اوس بن عوف اور وچه په غشیشته او شهید کړو او دا سنور کسانم بکیو کنانه ابن عبد یلال عبد یلیل او دا سه نومیر ابن خرشاو دا کسان لاړ دوی چې تلل کلا نو یو علاقه دا قنات وتوي الته ورسېدل الته چې ورسې مدینه سره قریب نو مغیره ابن شعبه الدولی ده الته د بیت المال د مسلمانانو خانو هغه نگرانی کوله نو ویل چیرته د نبی علی السلام د مرګری خو د اوخانو د خپل بیت المال او د مرګرو د مال په نمبر نمبر ډیوټي کوي دغه نمبر به خې لکه دا د مدینې نه بهرو د اوخان و غیره نو یو کس به ډیوټي کوله بیا به بدل شو بیا بل ډیوټي کوله نو دی ولید دا خدای دی د قوم سره دیم د بنو ثقیفو اچې دولیدل نو د خوشاله شو چې لکه دا خو زما قوم جوړ اسلام راوړي بنو ثقيب نو د منډه منډه روان شو زم پیغمبر له خوشخبری ورکوم په دې کې لار کې ابوبکر صدیق ولید ورته وله په دا چل دی هغه ثقيب قبيله والا راغلي دي اما وسر خبره اترې کړې وې چې اسلام وروړو خو شرطونه به پیش کوو ابوبکر صدیق ورته وی چې ته یو کار وکړه ته مزه نبی علیہ السلام دا خبر ته مور کوا او دا خبره ما ته پرې ده چې پیغمبر لا خوشخبری زی اوسم خوشخبری زی اوسم پیغمبر زما په خوشخبری خوشاله شي او ته بس سید ته ورشه خدا سي کیسه ده او بکر صدیق راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وې چي بنو ثقيف وفد را روان دی په لاره دی او راځي اسلام راوړي خو شرطونه به پیش کوي بس نبی علیہ السلام یې سید چې راشي په دې جمعات کې ولا خیمه جوړه کې جمعات کې ولا د استوګن تنظیم وکړي د پاره چې بس 24 غنټې د جمعات کې د مونږ او داس مسلمانان دین اسلام وویني متاثر شي او بل نږدې وي بس خبرې اترې کی نو بهرحال دوی له التا خیمه جوړ کړه او په دې باندې یو صحابي مقرر ک خالد ابن سعید ابن العاص چې تب د دې ملمنو خدمتم کې او د دې چې خبره اترې پیغمبر را دوړو راوړو نابم تکې نو دا صحابي په مقرر کړو د خدمت د پاره د چې به ولکلا د روټه ټیم کې روټه موټه طعام یوړو دی بنه خوړ یریدل اسنه سی پکې راته چولی نو تر سو پورې چې به خالد بن سعید رضی الله عنه ته خړل نه و نه بنه خړل نو دا اول دای په مخ کې خړل نو به دی خړل شروع نو دا سه دوی دغل تو بیا اخر چې نبی علی السلام د دې کوم درخواست لیک او پای کې خپل معاهده کولو شرطونه وغیرہ نو هغه د د پلاس لیکلی وي د ول لیکلی وي خالد رضی الله عنه بهرحال دی نبی علیہ السلام لرالل سور وزلتو نبی علیہ السلام د ایمان وروړو خو شرطونه هم دي هغه شرطونه ک را سره معنی نبی علیہ السلام یې وای دوی یو شرط دا پیش کاول ایمان وروړو ولا نترک الزنا زنا نشو پرې خوسته اسلام به ومنو خو زنا نه پریدو چې ولا نترک شرب الخمر شراب خو نشو پرې خوست اسلام د سره منو نبی علی السلام اسلام و فی الخمر دا څنګه اسلام دی چې پکې شراب بجایز بیا دوی مشورې مشورې وکړې اخر دا چې ویل کدام پرې دی راځه دریم شرط لا نبی علی السلام را لال زدام د سره منو خلا ندع الربا سود نه پریو نبی علیہ السلام ورته وی دین و فی الربا دا بسنګ دین چې سود پکې جایز بیا دوی اخر خپلو کې مشورې وکړي او لاړل نبی علیہ السلام انکار نه دا شی نه کی اسلام راوړی به او پوره اسلام منه تو ګور یو منل دی یو کول نه کول دی نو منی خو به منی دا و منی زنا حرام ده شراب حرام دی سود حرام ده دی دی تنو تیار دا غوسم مسلمانانو کې شتا ملی کمزوري هغه ملی کمزوري ګناه ده خو یو سړی وي نه زه حرام نه منم نو د اسلام نه ده اسلام کې بټولې خبرې منی بیا به عمل کې خو کاملی کمزوري لنو ګناګار دي نور خو مسلمان دي دی منلو ته نو تیار بهرحال دوی نبی علیہ السلام سره داونه منله اور دینه معلومه شوه چې یو سړی بل چاته دعوت د اسلام ورکي نو د اسلام اصولی خبره با وتپریدی نه چې زه خیر ده بس مړ اسلام ومنه خو زه بس د زنا پکې جایز سود پکې جایز نه نه نه ها مستحب خبره کې گنجائش کې دی یو مصاب کار دی نه عمل پې نه کوي نه مکو خو لیکن دا د اصولی خبره دا چیر ار سمنو خموس پکې نه مانم نو دا مسلمان څنګه مسلمان نو ټوله خبره به منل پګاری د عقیده په اعتبار عقیده به ټوله منل غواړي ایمان به په ټولو لړ غواړي به مشوره کړي ورالل وته خزه یو اخیری شرط هم ده بزام د سره منو زنا ته حرام وایو شراب ته حرام وایو سود ته حرام وایو نه به کو خدا دا چې کی دي شي ته اوس مونږ ته وی چې لات بابا روان کې شرک غاډه روانه کې نو لا تهدمر ربا دی لات ته بدی ربا وی ربا رب لکا دا دا چې اغه ربا او لات درګار وانو لینشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا بسنګ اسلامي چې بت پرستی او شرک پکې جایز دا بنیاد بهرحال نبی علیہ السلام دا سینې شي کې اخر دوی وی خدا سی بوکو مونږ ته پته ته روانه خدا اډر او حکم براتنه کې چې تاسو په خپل لاس روان کې دا براته نه وي په خپل لاس نشورانولې او کتور پس څوک مرګري مرګري را لېږي را ویلېږي نبی عليه السلام یې سید دا سرمنم ورانو خو ورانو خو زه تاسو ته ډر نکوم زما مرګري بدر شيو ایبا دغه تاسو بوت او درګه روانه شرک به ختم ابن ماجه کې روایت راځي چې دوی دا وفد چراغله او دا د رمضان میاشو بیا دوی اسلام راوړ نو باقی روزه چې سونه د رمضان پاتې وي نو غروجیم بیا دیونی وي ځکه چې اسلام درالل بیا غمون زو دس کوي بهرحال دوی کې یو کس دی وفات کړي اوس بن حذیفه رضی الله عنه هغه وایي وای دا نبی علی السلام با ماسختن د شپې د دې بنو ثقيب دی وفد لا راغه چوزګار بشو کنه ماستن مانځنه بعد نو را وغه د دې خیمو سربا دوی سره ولاړو خبرې اترې به کولې وی دومره وګود وخت د پاره و دوی سره ولاړو کله یو سره مشغول کله بل سره د پاره چې دوی لا نرم شي وی تونه وګد ولاړه به کوله چې خپې به ستړې شوي د نبی علی نو کله په دې وخت پکې دا کله په بل خپل د ډیرو وود ولاړ دا وایي سونه تکلیف دی رہی نه د پاره چې دی متاثر شي نو ای دومره او ترغیب به مرکاو او د دې مایر کول لپاره به تخپل کیسې بیانول چې د قریش ما سره داسې زیاتې کړو ما سره دا کړی ما ټولې زړې کیسې به وتا کولې دې لپاره کولای چې لکه دین اسلام کې داسې سختې راځي تاسو غو اسلام راوړی خو داسې سختم پکشته نه نو بهر حال دغه خبره اترې د دوی شروع وي بس دوی اسلام راوړو په دوی کې یو په دې وفات کې مونږ چې عثمان بن ال... بن ابي العاص عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه یو کشر الکم راغلو دا صحابي دی دوی چې اسلام قبول کو دا پکې کشرو دی وفد بدا سه کاو چې دا کشر به د نبی علی السلام خواله نه بوته جماعت کې خیمه ولره اته لکه ته د خیمه کې اوسه یو خان مخان ورشه هغه خان بوزا او په اوس کا ځکه ځکه هغه طائف نه راغلی نو دی به نبی علی السلام دی ملاقاتونو کې ځان سره نه بوته دی غریب بدا سه وکړه چې غرمه ټیم بده ځان ل نبی علی السلام لراه ملاقاتونو وخت کې بده نو کشر الکه ته دغه خدمت کاوه د به د غرمې په ټیم کې نبی علی السلام لزان لراغه او نبی علی السلام سره به ملاقات کو ځان لبناستا پاستا نبی علی السلام دا الخ خوښ شو چې لکه د کې طلب دی ډېر ځکه نبی علی صلوات و سلام سره به خبرې کولې نبی علی السلام ته به دا وی یره ته مال دوه کمال الله د دین لمر کی دی عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه ورته د قران باره کې به تاسو کې دا قران به څنګه یې زده کوم دا څه خبره اترې نو نبی علیہ السلام والا دوام کړي وا او چې سمرا روزي د دغلطو نو د نبی علیہ السلام لا به غرمټ هم کې راته ځان لا نبی علیہ السلام نبی د دین اسلام احکام ایز د کول نبی علیہ السلام چې وکاله آرام لاله ځکه غټه ګرمي آرام پکې کوي قیلوله وغیرہ نو بیا به ابوبکر صدیق سر کې ناز به داغه نه ځان بویاو نو چې سوره زیاده دلته و او کله تلل نو د سړي رئیس د قران مې یاد کړي وا او دارنګ د دین په احکام امزان پوي کړي نو نبی علی السلام ته د ورځو یا رسول الله اجعلنی امام قومي د دې امام ماکا ځکه مال قران ډیر راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته انت امامهم بس ته امام شو د دې امام به په وری چې مونږ کینو د مونږ طریقه د تخیم وقت دې به ازعف به ازعفهم مونږ چې کینو غره کمزور ته ګوره مطلب دون وګود مونږ نه کې چې اسنه بیمار کمزورې بوډا تنگ نش نو کمزور ته ګوره غسی مونږ کوا اسنه تاسو یې چې لکه دا خو د موږ د مولیانو موږ د مونږ کې دا نه کوي دا وی هغه وګد مونږونه چې وګوره کنه هغه یادای او د نبی علیہ السلام مونږ چې کوم وګد کو کنه نو دا لا اوس مونږ د نبی علیہ السلام د سنت مطابق پوره مونږ نه کو خلکه د دغه اندازې نه وړي روګد نه هغه څنګه وګد مثال دا صحابي ده معاذ رضی الله عنه د یو قوم ته امامت کاو نو د په ماسخدن به کی سوره بقره وی داسې وګدخه لکه تراو پشان نو دغه وګد نو بهر حال دو ته وی نبی علی السلام ته وی مونږ کوه خود دغه تا ګوره او بل دا چې وتخس مؤذنا لا یاخذ لا اذانه اجرا او چې کله لاړ شي نو داسې مؤذن بزان له مقرر کې تبه امام نو مؤذن مقرر کا خدا سي مؤذن چې هغه په دې اذان تنخوا منخا نه لري مفت اذان کوي نو بهر حال نبی علیہ السلام وتویزا ته د دوی امامه اوسم او کلی ته چې لاړ شي کلی وطن کې هم د دوی امامه نو دی په امیر مقرر ک کشر دی دی په امیر ک دا یې وجه اصل دا وا چې د دا دین او علم سره شو او نبی علیہ السلام را براته زده کړه به کوله او د نبی علیہ السلام د ویلی مو دا الله پیغمبر عود الله ان یفقهنی فی الدین و یعلمنی الله دعا کمالا الله نه دعا غواړه چې مال الله د دین علم او د دین پویا راکی نو نبی علیہ السلام ته ما ذا قلت تلک به وای تاسو وې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیا دغه مطالبه وکړه دعا را لوک نو نبی علیہ السلام تو فرمایل لقد سالتنی عن شین ما سال عنه احد من اصحابک تا معنا داسې مطالبه وکړه چې ساده مرګور کې چا معنا نه راکړي دی خو بیا اسلام راوړې سروازي بیا میثارو ځکه د لپاره ایثارو چې تعلیمات یې زده کې اوسه پورې خو مذاکرات نو تمانه د دین ډیر معلومات وکړل او دعا غوښته خو ځای زبان ته امیر علیهم وعلى من تقدم عليه من قومك د دیم امیره او چل دلال شل ته ممتا امیره نو دې په امیر مقرر کړو بیا سوخ دبالته امامت کاو او د امیر د بنو ثقیب کشر صحابي نو د تبیا یو مسله پیښه شو مسله وته دا پیښه شو چې وسوسه به وته راتله یا رسول الله زمونږ کوم نو مانځه کې راته وسوسه راځي او د باندې داسې سپیریان کې ناستل نو پیریان وغیرہ متاثر کړ نو د بیا نبی علی السلام ته شکایت کړو یا رسول الله داسې حالات یا رسول الله عرض علی شان فی صلاتی حتا ما ادری ما اصلي مانځه کې ګډوډې ګم راته دا پته نه چې سونه مونږ مې وکړ وی نبی علی السلام ته ورا نږدې شو وی چې زبر نږدې شو نو داسې په دې سینه کې را لسی او سکراک او په دې خلی راسي توکانی وی توکلی وی جګ جوړ شوم او وی کله چې داسې سوک راکاو نو راته ما تملکه مخاطب شو اخرج عدو الله د الله دشمنو زده دنه هغه شاید دغه ته وي پیری ته وي نو دی وی چې بیا الله رب العزت زه ښه کړم او داسې ښه شوم چې بلکل بیا ما نه لمونځ مونځ نه غلطېده او هغه د جناتو اثر ختم شو دا عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه دا وی ډیر سخی سړی و ډیر ښه صفات والو سخاوت هم بکیو یو تابع دی وای وی ما دا بیا ډیر روستو لیدل او حج په موقع کې روستو زمانہ کې د دې زلحجې پروازو کې او یو کور کې پاتې کېده نو وی زول ملاقات لا ورغلو ناسم پدې کې یو سړی روانو نو یو ګډ ور سره نه ته بوس الکه د پسو واغش یره دا مې په 12 روپے مثلا 12 درهم باندې وای ما وی چیرې ما سره یو 12 درهم نشته کې چې ما یو ګډ غشته قرباني کړې مې او اهل عیال لمه غوخه مخه موړې وای دا خبره مې وکړه د په مخ کې وی چې بیا دنه مجلس نه پاسېدم نو وای چې ووتم ما پسې کسر ولېګ او ما ته आवाज وکړ چې رالم وای دا سی یو بټوي را لرا کړې شان دا وال وی چې ما بارو ته مې کتل پای کې 50 درهمو 50 درهمو بګیا و 50 ډېر لې شو درهم نو وی په هغه ډیر زیات خوشاله شوم په هغه 50 درهم نو یې سملوی خزانه وا دون له برکتو پکې ختمه ده بیانا نو بهر حال داسې سخی سړی مو بهر حال خبرم دا کوله چې دغه وفد راغلو دوی بیا مسلمانان شو دوی بیا واپس روان شو لاړل طائف ته طائف ته چتل نو دی خپل کې الکه زموږ قوم خو زديان دي مو خیرالي ګلو حکم ورلو ورته چې اسلام راوړی نو دوی منی نه نو څه چل وکاو دوی یو چل وسره کو اول ول اسلام دعوت نه ورک پرې د چې دوی سکی نو دوی خپلو کې مشوره وکړه وای چې ورزونو داسې د دا خفغان په شکل به ورشي نو دا سي ځانونه خپکړل او داغه دور چې داغي ست طریقه و د خفغان هغه د خفغان اظهار یو ک دی ول استقبال تر وتل دی چولی دل الکه دا سړی خپدی ښکاری داسې چې صدا خیر خبره نه دی راوړی او لاړل هغه لا تغه دربارو کنه هغه دربار تنن وتل لک سات اسه کیناست د دوی دا دوکا کولو لپاره چې دی خو جوړي اثر نه لغست اسه لک سات کې ناستل شرک مر کې ونه کوه کې ناس او به وته لاړل کورونو ته بیا رسو دی ورپسې ورل ورته څه چلمو کو یرا غسړې ډېر سخت سړې نبی عليه السلام سخت سړې دې بالکل خپل خبره نه پری دي ټول عربه تابع کړل چاته غاړه نیګ دي او موږ سره ډېر سخت خبره وکړي او مونږ ته وی دا لات بدل نړو او شراب او زنا او دا شی نه با پرېګده بس اسرا سر نه مانی بس دوی ډیر جذبه کې ښا داسې داسې والله لا نقبل هذا ابدا دا دین ولا نه منو جذبات مزبات یو کړل بس دیو ته خزه داسې چلو کو چې بیا جنگ ته تیار شین اصله مسله تیاروي چې جنگ وکړو دا وفد وته وای کنه دوی لګ مرام کول نو بدوی سید لاړ دو درې ورځې خو غیبو او شابه ځان تیار کې او قلو تبیا خیجه سروځي چې تیر شوي الله پزړه کې روب راوس دی ار جنگ نشو کولې بس جنگونو نه تنگ شو ټول رب زیر شو مونږ د قیو بنو سقیب پاتیو نو نشو سره مقابله کولې نو دی ورته بیا ووې خدا سیدا چې جنگ نه کوي نو بیا زمو خبره ووره مونږ ورغلیو اسرم خبره وشوي نو دا پیغمبر ډیر خسړی دی ډیر وفادار رحم کوونکې سړی ډیر رښتینی سړی دی او د خیر او برکت سړی دی مونږ ډیر ښه خبرې سره واپس شیو هغه مونږ ته دغه دعوت راک او مونږ دغه دعوت منه اسلام هم قبول ک اسلام هم قبول ک او دا شرطونه بس وسره مونږه ومنل مې چې صحیح ده بس اي بس صحیح ده نو دا راته ولي تاسو مخ کې نه وي وای دی وته مونږ ځکه نه وي چې مو تاسو نه د شیطان د تکبر ولوزي مونږ ته پته وځ تاسو په اول ځل نه قبلاوي بهر حال بس بیا دیم ټولو اسلام راوړ هغه بوتي پاتېو دی خو شرط لګولې چې ماته خو مونږ په خپل لاس نه ماتو نو د پسې به تخپل خلق را لېږي نو نبی علیہ السلام ورپسې بیا مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نام د بنو ثقیف خو مخ کې ایمان راوړ او ابو سفیان ابن حرب ابو سفیان رضی الله عنه د مکه سردار چې کوم نه دا دواړه ورپسې ولېګل زیلاړ شه لات بوت ولمات نو دوی رالل دغه صاحب بنو ثقيف تر ورسېدل طائف چې کم زیدا دربارو نو دی خو اسلام راوړ خو نوې نوې مسلمانانو دا طائف والا دي ته چې پته ولای چې د نبی علی السلام هغه وفد راغې د لات ماتولو لپاره نو بس دوی روته لو زنانه روته او سرتور سروي او جړای کوله چې دا خو زمون درګار وانه مطلب دا و چې کې دې شي در باندې سره هم تر سرایش او خپل کې وی ګورو که چرته دوی دا درګار وانولا زمونږ لات بابا اولاد سخی او په دې کسانو سره چلو شنو مطلب دا چې بلاد بابا زورور دی بیا بس دا حق دی او کنا دی روان ک او دی لات و تیسو نوی نو مطلب بیا دا چې د لات اسی مونږ عبادت کو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګری په حق بهرحال مغیره ابن شعبه ځان سره کوداله موداله تبر مبروړو ګروس مروز نو بس اغا لاته ولا مات ک زری زری ک ډیر لوی خزانه سرس پین تروته ځکه سرس پینونه ډک کړو څنګه چې خاندو ممنن ښا غپه وسر لگاو بزا سیو کړو چې ګروز راواغه شو تبت او ورغه پلات باندې ورمنډه کړه نو چې د حالات داسې وګزارو نو په شې ځانو غورداو کنه چې لکه ما جوړې لات را باندې څه چلو کپه لگا لا ځان په شاو غورځو پزمکه پرې وته او لاسونه خپې والي شورو کړل او دې کې داسې شوکوله دوی ته چې جوړې لات بابا راته نقصان ورز ای چولی د لغوی چغه کړې واه واه اعبد الله المغیره قد قتله الرب وګوره کنه مغیره تبا شو زمون بابا اوخه بس پدې کې چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د دې خبره وره ده نو دی بیا د وګوره څوک دل نږدې نشی راتلې د لغوی گزار ور کی چې دا ستاسو ذلیل خدای دی هیڅ نشي کولی دا خو د کانو خټو نه جوړ دی ما ته سویلی شي او بیا په گزارونه شروع کړه ا دروازه ولا ما تکړه هغه ټوټه ټوټه کاوله ولا یو لاسو بیا ولا بل لاسو سری تیو او بیا ورلا دا ټول دیوالونه میوالونه مات کړه د دربار پدې کې چې کم منجورو کنه او نه دا ورګه د دې بنیاد تورسی کنه نه دا بابا بہت چلو خی مغیره ابن شعبه ورګه د بنیاد عمل نړو ما خو دغه مراوي خورېګا مرګورو ته بس وینه نه د دې ته خیم بس بنیادونه هغه نه مل خورې شګر سره وېس آی چې کله بنیادونه ترال نو دی خو به نظر نیاز منو نو لاندې زمکه کې دا کپڑے یو شیبل شی نظر نیاز شینه پراتو هغه مرويس بارحال په دې طریقه باندې اغلات او دغه درګه ولا روان کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا واپس را لل دا وفد مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه ابو سفیان رضی الله عنه او کم سر سپین چې وغیره او غنیمتو ایم نبی علیہ السلام لا ورسو نبی علیہ السلام دا بس تقسیم کې خلکو کې خلکو کې تقسیم کی او خوشاله شو نبی علیہ السلام دا الله حمد ادا کړ چې خدای الله خپل پیغمبر سره امداد وکړو د شرک غاډم روان شوا او ور سره بنو ثقيف ایمان راوړ روایتو کې بعضو کې راځي د ابو ملیح بن عروه د اورور زینانو هغه زوی خو مدینه ته تلو دینه تلو خپه شو ناغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله غلات خمات ک او سره سپین تیر وتل خو زما په پلار سره قرض ونه هغه قرض ته ادا کړي زما په پلار نبی علیہ السلام ابو سفیان رضی الله عنه او مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ته وی چې دا غروه قرض دغه سرو سپینو نه ادا کی په دې کې دا غترس وی وسره قارب ابن اسود ابن مسعود او یا رسول الله زما پلار دا قرض هغه ته ادا او ته نستا پلار خو مشرکو دا د پلار خو صحابي شو او ته یا رسول الله دا تنویم چې زما پلار سره خو کا ما سره خو کا ځکه د پلار قرض خو ما نه خلق واړي کنه نو زه خو مسلمان یم نبی علی السلام یې زده د د پلار غم ته ادا کی نو د دوی د پلارانو قرضونه هم ته ادا کړل په دې طریقه باندې الله رب العزت دغه طائف په کنټرول کې راوس او فتح او شوا او دا د عربو تمامه علاقه فتح شو دا اتم کال واقعات په دې ځای ختم شو وګوره د عربو سره جنگونم ختم شو په دې هغه جنگونه د عربو د حجاز د مکی مدینه طائف حنین دا احزاب دا ټول جنگونه چې د بدر نه شروع شوه او نه اختتام په حنین او طائف باندې وش بس تمام عرب زیر شو او دغه ټول علاقه فتح شو بیا په دغه اتم کال باندې حج ورځ رااله ځکه دا ټول واقعات رمضان کې شو نو حنین او دا نو په دغه اتم کال باندې خدا وفد په نهم کال بیا راغله نو دا نهم کال واقعات مونږ سره وې وفد خروس راغله او حنین فتح کېدل او تاس فتح کېدل دا اتم کال نبی علیہ السلام مدینه کې چې وخت تیر ک مکه کې او واپس مدینه ته تنه دغلته یو نو مسلم صحابي یعنی د مکه ایتاب ابن اسید هغه په دې مکه باندې امیر کړي وسنګه چې وفد راتلو نه بعد په بنو ثقیف باندې عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه امیر نو د امیر ک او په دغه کال باندې حج کېده نو د حج امیر د عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ د امیر نو په دغه کال مسلمانانو هم حج کړو او مشرکانو هم کړو امیر دیو ورپسې نه هم کال باندې بیا نبی علی السلام او بکر صدیق راولېګاغه امیر حاج نو پای کې مسلمانانو او مشرکان ګړو پوښا قبایلو کې خلا مشرکانو کنه علاقې خونی ولې شو نور خو مشرکین یو غوبل خلاو انفرادي تور او په هغه کال بیا اعلان کړو چې نبی علی السلام وتویل اعلان وکړي چې خو باینده کال په برمنډه سوک طواف لن راځي دویم به مشرک شه ده حج لن راځي نو په لسم کال بیا نبی علی السلام په خپل د حج نگرانی په خپل کول او حجۃ الوداع لراغلو دې ځای پورې دا د اتم کال د هجره واقعات په دې ځای اختتام تورس قول قولی هذا